صفت ده د فار د موصوف محذوفه چې هغه القسمو ده یعنی القسم الاول سوال واردېږي چې فای یقترنه کې کوم ضمیر ده دا ضمیر به یا راځي کې الاولو تا او یا به راځي کې معنا تا دواړه نه صحیح کیږي زګه که ضمیر راځي کې الاولو تا نو اولو دا خو صفت د کلمې ده چې او کلمه لفظ ده کلمه او اقتران دا صفت د لفظ نشي واقع کېدلی اقتران دا صفت د معنا وي فهمن پوه شئ اصل د سوال دا دی چې ضمیر اولو ته ځکه نه صحیح کېږي چې اقتران صفت د معنا ده او د اول نه مراد کلمه ده چې نه صفت د کلمې ده او کلمه لفظ ده او اقتران صفت د لفظ نشي واقع کېدلی او معنا ته ضمیر هم نشي راځي کېدلی ځکه چې معنا مخکې مذکور نه ده نو لازمیږي ازمار قبل الذکر لازمیږي ازمار قبل ذکر او ازمار قبل ذکر په کلام د عربو کې مستنکر دی جواب دا دی چې ضمیر راجع دی معنا ته ضمیر راجع دی معنا ته او ذکر په دوه قسمه دی یو هغه چې مذکور حقیقتا وي دویم هغه د چې مذکور حکمن وي دلته معنا اگر که مذکور حقیقتا نه ده خو ولې حکمن ده ځکه چې د الاولون مراد مدلول اول دی الاولون مراد مدلول اول او مدلول اول نه دی مګر معنا ده دیو جن ضمیر د ایان په یقترنو کې معنا تراجی کېدل صحیح دي خبره باندې پوه شو کنه هغه تقدیر چې کم پرون مونږه جوړ کړي وو هغه تقدیر بدل تم راو باسو هغه تقدیر بدل تم جوړو ځکه کوم اعتراض چې الته فلانها اما ان تدل کې واردېده نو هغه اعتراض دلته واردېږي اعتراض دلته واردېږي چې اقتران دا په اما ای یقترنه کې اقتران د وصف راځي په چا باندې په ذات باندې دا ناروا دی نو تقدیر به داسې جوړوو ځکه ته وایې چې مخترین به په یو د ازمینه او سلاسو پورې نو اقتران د زمانه په زمانه پسې ذکر راغی چې فعل خپل باندې دلالت کوي په زمانه باندې فعل یا داسې وی وي اعتراض داسې جوړ کړي چې نه منمه چې فعل مقترن نه په یو د ازمنه او سلاسو پورې ورنه لازم بشي اقتران د زمانه په زمانه پورې خبره پوي کنه زکه زمان دا جز دی د مفهوم د فعل نه ځکه زمان جز دی د مفهوم د فعل نه فعل په خپل په معنا کې زمانه شته کنه نو اقتران د زمان به زمان لازمیږي جواب دا غینه دا دی چې موږ د معنا نه معنا تزمنی اخلو معنا تزمنی چې هغه حدوث دی معنا تزمنی اخلو چې هغه څه شه دی حدوث دی سوال واردیږي چې تعریب د فعل مانع نه شو د دخول د غیر نه او داخل شو پکې مصادر سب کې داخل شو نه مصادر زکا د مصادر معنا هم مقترن ده په زمانه پورې په وجود کې معنا د مصادر مقترن ده په زمانه پورې وجودن په وجود کې مقترنه ده او حال دا ده چې مصادر خو افعال نه دي اسماء نو جواب دا غینه دا ده چې مونږ په معنا کې یو قید لګولې و وزعان په فهم کې وزعان یعنی مقترنه به معنا ده دي وضعا په فهم کې نه په وجود کې او مصادر معنا مقترنه ده په وجود کې ده خو په فهم کې نه ده خبر باندې ورسې کنه به سوال واردېږي چې ستا تعریف به معنی نه شو دخول د غیر نه او داخل شو پکې زاربن داخل شو پکې په دې ترکیب کې چې زید زارب امسه زید زارب امسه دلته دا په زمانه باندې دلالت کوي اقتران د زمانه سره شته دی په فهم کې او سره دی نه چې زارب فعل نه دی اسم دی نو جواب دا غینه دا دی چې منګه په معنا کې یو قید لګولې و چې اقتران د معنی به په یو د ازمنو سلاسو پوری وضعن په فهم کې د لفظ دالنه سنه د لفظ دالنه او دلته اسم فاعل چې کوم دلالت نه تعلق زمانه سره د اقتران د زمانه سره دی دا د لفظ د الله د وجه نه نه دی دا د یو امر خارجي د وجه نه دی او امر خارجي هغه امسه دی امسه لفظ سره دی نو د امر خارجي د وجه نه دی د د اقتران د زمانه سره دی په فهم کې خبر باندې نه ګه بس چې بل څه وخت ان شاء الله